د نامعلومه ذات څخه مدام احمد مختار احمد پوښتنه کوي چې په روژه کې برس یا کریم د غاښي په استعمال کې څه حکم لري ایا روژه ماتېږي که یا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات زموږ شریعت مقدسه اجازه کړې ده حضرت امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې مسواک وهل په روژه کې د سهار د لمانځه دپاره ماسپښین مازدګر ماښام مطلقه سنت دي او حتی که دغه مسواک یې له خوند ولري او شین وي او هغه د ده اثر په خوله کې پاتې کېږي هم سنت دی او جائز دی روا دی لیکن د کروم مسله چونکه دا یو مصنوع شی نه دی سنت نه دی نو زموږ علم فقه راوي وایي ایا زنانه کولی شي چې د کټوي مالګه وګوري په روژه کې یا نجیب ته دا مثلا شوروا وروړي او دغه معلومه کړي چې تروزه یا بل منګه ده مالګه یې زیاته یا کمه ده دا جواز په شریعت کې شته که نشته بیا یې ځواب ورکړي شریعت مقدسه وایي چیرې دغه میړه دغه سړی د دغه ښځې بدچل و بد اخلاق و بد مزاج و چې بیا یې ماښام جنګ کاوه پر دغه بل منګه ورسره وباندي نو ښځې ته روا ده چې ژبه وروړي و دغه شوروا ته بیا څوکي معنا نو کراهت نشته دې لره په دا روژه کې او که هغه ځای چې نیک سړی و خو یې نه بدول دا دې ژبه نه وروړي نو اشاره و دې ته په وخت کې د ضرورت روا کېدلی شي او بې ضرورته نه روا کېږي و دغه کریم ته کوم ضرورت نشته هغه که سړی د فرض علاج او د دوا په خوله کې اچي حتما هغه خوند لري هغه د فصل ماښام استعمال کړي او په ورځ کې دې نه مستعملي دا قسم یو زنان چې دا ډوډۍ وچوي او خپل بچي ته ورکوي په روژه کې ایا دا جواز لري که نه لري نو که داسې پوه شوه چې په دا کور کې بل وړوکی طفل و یو کوچنک یا نجلۍ چې هغه ډوډۍ وجوړي بیا د هغه د خولې سره وباسي هغه طفل کودک ته یې ورکړي نو مور تر جواز نشته که دا په خپله ډوډۍ جوړي په روژه کې د ورځې او د شي ورکوي که چېرې بل څوک نه و، په دغسې ضرورت کې و مور سره واقعېږي چې دا ډوډۍ يا ورخېشته کړي يا يې ور وژوي و دا طفل ته يې ورکړي، بې دغه ضرورته جواز نه لري، نو بنا بر دغه مسائلو حضراتو کریم باید د ورځې په روژه کې مستعمل نه کړي. هو دا غسل برس مستعملولای شي لیکن هغه کریم هغه له خوند سره اثر یې په خولې کې پاتې کېږي لکه مالګ و نمک د کټي وي نو د دې څخه اجتناب وکړي د شپې مستعملوي د ورځې هم مستعملوي خلاص که چا استعمال ورکړي روژه یې مکروه کېږي اما ماتېږي نه والسلام